آل يؤول په معنا د قصر سره راځي قصر يقصر تقصيرا کوتاهي کول کمې کول او خبال فساد لویل شي په اصل کې خبال دی لوي چې په حیوانات او زناور باندې یو مرض او بیماری ولګي چې دا غیر وجنه په دې کې فساد اضطراب راشي ناراستیا پکې راشي بیا هر فساد له خبال ویل کېدی شي نو آیات مبارکه کې د دینه منه دا چې د مسلمانانو نه علاوه بل رازدار بننی سي د راز او پټې خبرې دا به د کافرو د مشرکانو سره ني اغیار به دوستان او رازدار ني او د دې لپاره بیا په دې آیات کې ورپسې دوه آیاتونو کې لس علتونه ذکر کړي چې دای تاسو په دوستۍ منی سي اولې په دې کې څومره قبایح دي لس ناکاره صفاتونه په دې کې موجود دي نو لس علتونه د دې لپاره ذکر کړي چې کافر په دوستۍ سره منی سي ړومبنه قبیح صفت د دیدا ذکر کوي چې لا یعلونکم خبالا د ایساس مبارک په فساد کې کوتاهی نه کوي چې سو وسور لملاویږي اله نه کوي دویم دا ذکر کوي چې ودو ما عنتم کوم سيزونه باندې چې تاسو په مشقت کې اخته کیږئ کوم سيزونه تاسو له تکلیف درکې نو پاغي باندې خوشحاليږي او دریم علت دا ذکر کوي چې قد بدت البغضاء من افواههم به اختیار د دې دخلونه د بغض خبري روزي د مسلمانانو خلاف او سلورم دا وی وما تخفي صدورهم اکبر او په ځړه کې چې کم عداوت او دښمنی تاسو سره ساتین او اخذ خلی دا غنډه لوی ده او پنځم دا دي چې دای تاسو سره مینا او محبت نه ساتي تاسو ور سره مینا ساتي ولا يحبونکم او بیا ورپسې وایي چې تاسو په ټول ایمان په ټول کتاب باندې ایمان ساتي او دا بی دینه په باز باندې ایمان ساتي په باز نه ساتي کوم چې د خواهش مطابق د امني او کوم چې د دې د مزاج خلاف د اغینه کفر او انکار کوي او بل په دې کې منافقت ته کله چې تاسو سره ملاو شي نو تاسو لوي موږ مسلمانان یو و اذا لقوکم قالوا آمنا او کله چې تاسو نه جدا شي نو بل قبیح صفت پکې د عضو علیکم الانامل د غصې د وجې نه پر خپل غوتو باندې چکونه لګی چې وګوره مسلمانانو له ضرر او تکلیف ورنکو او بیا رسو آیات یو سل شلم کې وایي کتا سو باندې څه خوشحالي راشي نو دای پاغي خفقيږي کپتا سو باندې څه غم او مصیبت راشي نو زړه کې دای پاغي باندې خوشحالي خوشحالي کوي نو دا لس وجه او علتونه به ذکر کوي چې دای سره تاسو مینا مساتي او دا رازداران مجوړوي دا د ایمان او د اسلام اهم رکن هم دی چې د کافرو نه به انسان براءت کوي دا غي سره به مینه او محبت نه ساتي یو انسان تر هغه پوری مسلمان او مؤمن کېدی نشي چې کله د کافرو سره بغض ني او دا غي نه براءت ني کړي او رسو سوره مائده کې به تاسو لراشي وی ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء کدی خلکو په الله او رسول باندې ایمان ساتلې نو دا کافران به په دوستۍ باندې نه نیوي مطلب دا که په دې کې ایمان و نو کافر سره به مینه نه کوله رازدار او دوست به غنه نه جوړولې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين سوره ال عمران کې مخکې درل آیات اتشتم کې تیر شول چې مؤمنان دي کافران په دوستۍ باندې نه نسی دا غي سره دي دوستي نه کوي دا رنګ رسو براشي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يهوديان او نصارا غیر مسلمه غیر مذهب خلک تاسو په دوستۍ باندې منی سي او د آیات مبارکه دا مقصد نه نه لکه نن سبا کلمه ګو مسلمانان بعضی بيدینه خلک چې د خپل جماعتي تعصب د وجنه بل مسلمان او مسلمان نه غني دا سره تعلق نه ساتي او استدلال د دې آیات نه کوي چې زما په جماعت کې نه د زما په تنظیم کې نه نه نو د سره زما تعلق نشته رازدار نه جوړوم دا د کفارو باره کې ده د کفارو سره به دوستی نه کوي نو دا د آیات عین تحریف نه چې بعضی دینی جماعتونه او ډلې د زده او تعصب د وجنه د خپل ډلې نه علاوه د بل ډلې مسلمان سره تعلق نه ساتي بلکې مسلمان ورلنوي قد بينا لكم الآيات يقينا بيان کړی دي مونږ تاسو له نشانات دلیا غنخ مدر له ذکر کړی یا د آیات نه مراد او آیاتونه او نشانات دي چې پاغي کې دادي چې دین به خالص د الله د فاري د الله د اولیاء سره به مینا او دوستی ساتي د الله د دشمنانو سره د مشرکانو او کافرو سره به عداوت او دشمنی کوي دغه آیاتونه مراد دي یقینا بیان کړی موږ د آیاتونو او نشانات ان کنتم تعقلون په آیات مبارکه کې دا دي چې د کافر نه به امداد نه غواړي په خپل کارونو کې چې هغه ځان له خزانچي جوړ کړي دی دا غنه د منشي جوړ کړي هغه د کاتب دی ابن ابي حاتم رحمت الله علیه په تفسیر کې په اسناد حسن سره ذکر کړي چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه په یو وفد کې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه لراغله او سلیکل کاغذونه مروړیو عمر رضی الله عنه چې دا لیکل او قتل نو ډېر خپل لیکل شي ډېر خپل خاتو ورلوي دا کاتب دی روغواړه کم چې دا خط مونږ لولولي ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورلوي امیر المؤمنین هغه جمعات لنه را دن کیږي عمر رضی الله عنه له ویل نه راځل کیږي جنابت کې دسه وینا غ نصرانی دی عیسائی دی جمعه لنه راځل کیږي نو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه سخ غوسه شو ابو موسی اشعری رضی الله عنه اورټلو او ورله ویلا تکرموهم اذ اهانهم الله ولا تدنوهم اذ اقصاهم الله ولا تأتمنوهم اذ خونهم الله تاسو دې عزت من کوي ما الله ذلیل کړی دی او تاسو یې عزت من کوي ځان لمرانی دې کړی کاتب او منشي کې جوړ کړی تاسو دې ځان سره را نږدې کوي ما الله لري کړی ني تاسو دې امانتدار مګنئ الله رب العالمین دې خیانتدار ګرځولې دي چې دا خیانت والا قوم دی اوسم چې مسلمان په تاریخ باندې نظر واچي څومره اسلامی حکومتونه چې دا غي زوال راغله نو په غټو سببونو کې یو سبب دا دی چې دوستی د کفار سره د منافقانو سره رازدار دا غي نه جوړ کړي نو د مسلمانانو غو حکومتونه په دې باندې ختم شوي دي سلطنت او قدرت تل نه تاسو په کتاب باندې ایمان ساتي خدای په ایمان نه ساتي دا منافقان دي په خله تاسو سره ځان مرګري شماري او کله چې تاسو نه جدا شي یوازې شي نو د غصې د وجې نه په خپل لاسونو او غوتو باندې چکونه لګي نو چکونه لګی ستاسو د وجنا په بندونو د ګوتو باندې علیکم په معنا د لاجلکم سره د عبد علیکم ای عبد لاجلکم چکونه لګی ستاسو د وجنا الانامل انامل نه مراد اطراف الاصابع د ګوتو دا طرفونه دي چې بند ورلوي لکه بعضی کسان چې غوسه شي نو د غوسې د وجې نه کله په ځان چکونه لګي کله چې دی یواز شي ځان لشي نو د غصې د وجې نه بندونه شي شي چکونه لګي تاسو د وجې نه په بندونو د ګوتو من الغیظ د وجې د غصې نه قل ورته وایا موتو بغیظکم مړ شي په خپل غصه باندې په دې غوسه کې د پتا سبحان دې مرګ راشي دا د دې د فار خيري الله دې تاسو په دې خپل غوسه کې لري لري چې په دې غوسه کې مړ شي او ظلم یخ نشي ان الله عليم بذات الصدور یقینا الله کوه د فرازونو د سینو باندې کم چې د سینو خاوندان دی او په سینو کې کم رازونه دي الله پاغي باندې پوهه ده إن تمسسهم حسنة تسؤهم په دې آیات مبارکه کې اوس د دې د دشمنۍ نورې وجې ذکر کړي چې دې سره عداوت او ساتي دشمنی او ساتي قطع تعلق ور سره او کوي د لا تعلق اظهار دی او کوي دوستۍ باندې منی سي اولي پتا سو که څه خوشحالي راشي دې په خفقيږي او که څه غم او مصیبت در باندې راشي نو دې خوشحالي او دا احاطه په دوو معنو باندې مشتمل ده احاطه د الله رب العالمین صفت ده محیط د الله رب العالمین اسم ده او دا احاطه صفت ذاتیه د الله ده او په دوو معنو باندې دا مشتمل ده